عثمان ابن عبدالملک هغه مدینه منورې ته راغی او څو ورځې هلته تم سو نو خلک نه پته وکړله چې د هغه چې مدینه منورې چې اوس هم داسې څوک سته چې هغه چیرې صحابي لیدلی دی هغه صحبت یې میندلی خلکو ته چې او ابو حازم داسې کس ته سلیمان چې کومه ده خپل کس ور ولرو دی رو غوښته چې کله راغی نو سلیمان بتشه ده ته وویل او ابو حازم دا څه بې مروتی او بې وفایي ده ابو حازم ورته وویل چې څرنګه بې مروتی او بې وفایي سلیمان ورته وویل چې مدینه منوره ټول مشهور خلک ما ملاقات ته راله ته نه راللی ابو حازم رحمه الله ورته وویل او امیر المؤمنین زه تا د الله په پناه چې ورکوم له داسې خبرې نه چې از و که چې د حقیقت خلافي نن نه مخ چې نه زه چې کومه د تا نه خبر یم انه مې چیرته لیدلی انه تا ما سره څه تعلق و داسې حالاتو چې خپل مخه د تا ملاقات تا رتلک خو او که سوال هنسی پیدا کېدای بیوفایی سرنګې سلیمان چې دا ولیدل نو الته یو بل بزرګ عالمو او ښه خوشحال يي او کور ولي استقبال هم کوي او بد عمل کوونکی به داسي ځي لکه يو غلام د مولا او مالک نه تښتيدلی ده او هغه روون سي او اکا ته يي حاضر کي سليمان ابن عبدالملک بتشه چي دا واوريدل په ژړا سوه ويل کاش چي موږ ته معلومه وای چي الله پاک به موږ دي پر کوم صورت مخته کړی ده چي موږ به د مسافر غوندي يو که د تښتيدلي غلام غوندي به يو ابو حازم رحمه الله ته فرمايل خپل اعمال په کتلاب الله مندې پېش که پته به ته ولګېري سلېمان پته وکړله چې کوم آيت نه به پته لګېري وې وېله چې داسې ان الابرار لفي نعيم و ان الفجار لفي جهيم بشکه نيک خلک هغه به په نعمتو چې او بد خلک هغه به په جهنم چې دوزخ چې سلیمان چې کومه ده دا خبر هوار وېدله نو وی ویل چې الله رحمت ډیر لوی ده اپ بدکارو باندې غالب ده ابو حازم رحمه الله او فرمایل ان رحمت الله قریب من المحسنین د الله پاک رحمت نیک عمل کوونکو ته ورنږدې ده سلیمان پته وکړه او ابو حازم الله په بندگانو چې ټولو نه زیات عزت ول څوک ده نو فرمایل چې څوک مروت لري او عقل سلیم لري به پته وکړل چې عمل کوم یو افضل ده وی فرمایل فرایض او واجبات ادا کولو او حرام چیزونو حرام شیونو بچ کېدلو دا افضل دی به پته وکړه چې کومه دعا زیاته قبلولو ته ورنږدو ده به فرمایل چې چا باندې سړی احسان وکي نو د دغه سړی چې د چا باندې احسان سړی دا خپل محسن ته دعا کول دا ډېر قبلولو ته ورنږدو ده چا سره د شګړه وکړله اوس د شګړې په بدل کې دای کې کومې دعا تکي کنه دا قبلولو ته ډېر ور نږدې دي به پته ونه وکړه چې کومه صدقه افضل ده او تو فرمایله چې یو مصیبت زده سوال کوونکی چې کومه د باوجود دی دی چې دای خپل غربت باغ دای خپل غربت چې مبتلا یو بیا صدقه کی دا ډېره افضل ده او خو داسې چې نه سړی چې کومه د دې نه مخکې شګړه په ور وخځوي او نه هیلې او بهانې ټال مټول وکړي به یې پته وکړه چې کومه خبره ټولو نه افضله ده ورته وفرمیل چې تا ته دا خوف و خطره یي چې کوم سړي نه د حاجت ته یا امید دی ده او هغه ته بغیر د خیال ساتلو نه د ده لحاظ ساتلو نه حقه خبره وکړي دا چې کومه ده ډېره افضله خبره ده به پته ونه وکړه چې کوم مسلمان ټولو نه زیات هوښیار دی وی فرمایل چې هغه دی الله پاک ته به دری لاندې کار کوي انورو خلکو ته هم دعوت ورکوي د پته ونه وکړه ټولو نه کم عقل څوک ته او تی ویل چې هغه ټولو نه کم عقل هغه ده چې خپل ورور امداد په ظلم چې وکي او ديغه نتيجه به داي چي دنورو خلکو دنيا دي پر خپل اخرت برباد کي ده وت ويل دادي صحيح ويله دينه بعد سليمان پته وکړله او صفا پوښتنه يې ونه وکړله چي موږ په بري چي تاسو خيال ده ابو حازم وت ويل جي که دغه خبري نه مي معاف کي بابا شايد سليمان وت ويل نه نه ضرور به د نصيحت څه خبره کوي نو ابو حازم رحمه الله وفرمايل او امير المؤمنين تا د تاسو پلار او نیکه په زور د تورې باندې په خلکو باندې حکومت حاصل کړی دا او د خلکو مرضی خلاف مو په دوه باندې حکومت قائم کړی دا ډېر خلک مو مړ کړل او تا پلار او نیکه دا ظلمو کولو نه بعد دنیا نه لاړل افسوس چې تا ته پته لګېدلی وای چې مرګ نه بعد هغه سو وایي او دوه ته په جواب چې سو ویسي چې کله هغه مجلس خلکو چې یو کس د بدشخ مزاج خلاف خبره وارویدله کنه نو فورا رخ بو ابو حازم ډیره بد خبره دی وکړله ابو حازم رحمه الله او فرمایل تا غلط ویلا بد خبره مې نه د کړې بلکې هغه خبره مې کړې د چې کومه موږ ته حکم ده ځکه چې الله اکبر کبیره الله تعالی علما او نوادا خېسه د چې حق خبره به خلکو ته شو او پټاو بینه لتبیننه للناس ولا تکتمونه تاسو به خلکو ته جوتاو پټاو به نه نو دا هغه خبره ده چې کومه د پاره دا اوږده وکیت دلته راوړې ده به هر حال چې کومه د سلیمان بیا سوال وکړو چې شا موږ سیخېدلو څه طریقه ده موږ به څرنګه سیخېږو د جواب چې وتویل چې تکبر پرېږدو مروت اختیار کو حق لرونکو ته خپل حق ورکه او انصاف سره تقسیم که او سلیمان وتله او ابو حزم دا کېدای سي چې ته موږ سره دلته تم سې د جواب چې ویله د خدای پناه غواړم د سلیمان وتله ولې وتله ځکه چې ما ته خطره ده چې د تا مال او دولت او عزت او مرتبه طرف ته به زه مایل سم چې هغه له وجې نه به بیا زه د الله پاک په عذاب چې مبتلا سم الله مو دې وساتي بیا سلیمان چې کومه ده وویله شاه چې که څه حاجت دی بیا وشوه چې زه یې پوره کوم ده ورته ویله چې آیو حاجت مې سته ده هغه دا چې جهنم نه مې خلاص کا او جنت ته مې داخل کو سلیمان ورته ویله چې دا خو د ما په اختیار چې نه دا بیا ده ورته ویل چې بل څه ما حاجت بیا نسته ده اخیر چې سلیمان پته ونه وکړه چې ماته دعا وکا ابو حازم ورته وفرمایل یا الله که سلیمان تا ته تر خوا شي نو د دې پاره دنیا او آخرت چې بهتري شی بهتري او د افضلوالي شیان آسان کا او که دی د تا دشمني نو د ټنډې له ویښتانو نه ونسه او د خپل مرضي په کرو یې ولګوه محبوبو کرو چې مشغول کا سلیمان بن عبد الملک وتویلا چې څه وصیت تر تو فرمایو ته ویل چې مختصره دا چې خپل رب عظمت او جلال په دغه درجه چې ستا چې په داسې جی چې د نو ویني چې غنه من کړه او داسې جی چې د غیر زر نه کی چې چیرته د غوښته کوم جی ته سلیمان چې کومه ده چې مجلس نه فارغ سو نو سل اشرفی به تور هدیه ابو حازم ته ورولږه ابو حازم یو خط سره واپس کړی خط چې لیکلیو کدا سل دینار د سل اشرفی ما خبرو بدلی نو ماس د پر خدا داسې بدی دی لکه دی وینه او خنزیر غوښه چې کومه ده هغه دینه بهتره ده او کدا چې کومه ده ځکه دې لرلي چې بیت المال چې د ما حق ته نو بیا خو ما غوندې په زراو علما او علما کرام دی او دین خدمت کوونکي دي که ټولو ته دې داسې ورکړي نو زه اخیستی څه کني ما ته دې دې ضرورت نه سته ده ابو حازم چې کومه ده دې خپل اغواز او نصیحت دلته داسې وګڼه لکه خنزیر غوښې او دې وینې چې کومه ده نو دې نه دغه مسله معلومیږي لنډه کنډه دا چې کومه ده چې سړی دې کوشش کوي د دین خدمت کولو حق خبرې کولو او چې سوره کېدای شي چې کومه د خپل ضرورت د خپل پوره کولو کوشش کوي البته که موږ چې داسې یو کس ووینو چې د دین په خدمتو چې مشغول ده او فارغ نه ده دغه خبرې ته چې دنیا کسب دنیا معاش دنیا کاروبار وکړي بیا به د هغه ضروریاتو خیال موږ ساتو